ربط د مخ کی صورت سره ویلو دعوا د دې صورت مو ویلو او په خلاصہ د دې صورت کې مو اول باب د دینه خلاصہ ویلو اول بابم تر ولسم آیات پورې وو او هغه کې اول ترغیب ال کتاب او بیا زجر په انکار د رسالت باندې او دا غینه ورستو بیا درې عقلی دلایل هغه ذکر کېدل بیا دا غینه پس نظر دی په انکار د قیامت باندې او بیا زجر دی په دې خبره باندې چې کافران عذاب ډیر په جلدی سره غواړي او دغه شانته بیا ور پسې زجر دی په کفران د نعمت باندې بیا غینه پس تخویف ور کوي په ذکر د اقوام سابقه باندې او بیا دا غینه په ورستو بیا زجر دی دا باب دا صورت چې دی دا کثیر الزواجر دی ډیر زیات زجرونه دی پکې یعنی د کفارو بد احوال بد اعمال بد اخلاق بد صفات غ ذکر کوي بیا دا غینه پس زجر دی د دوی په طلب د تبديل د قران سره او په اخر کې بیا دا غي جواب ورته ورکي او بیا ورپسې زجر دی په تکذیب به آیات الله د الله د آیاتونو انکار کوي او دعوت صورت هم دغه ده چې رد کوي په شفاعت قهری باندې ګورې شفاعت د الله تعالی مسلمانانو د پاره حق دی شفاعت بکیږي په قیامت کې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام به هم کوي اولیاء به هم کوي د الله جل جلاله د طرف نه پکې هم معافي کیږي او دغه ته شفاعت بالاذن ویل کیږي د الله تعالی په اجازه باندې چې سفارش وشي هغه ته شفاعت بالاذن وایي قران کریم کې دغه شفاعت ثابت دی من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه او دغه شفاعت شته دی خو یو شفاعت دی چې هغه ته په اصطلاح کې شفاعت قهري وایي سفارش دی خو په زور دی نو په زور څنګه سفارش دی په زور خو زور وی هغه ته سفارش نه وایي نه د دې مشرکانو عقیده دا و چې زمونږ د خدایان چې دي دا خو نه چې په الله بر دي خدا عقیده به لرلا چې دی په الله دومره ګران دي چې د هغه ګرانوالي د وجنه الله تعالی کله یو کار نه غواړي اراده نه وي خو چې دوی ورته بیا بیا وای نو مجبور شي او د دوی د مجبورۍ د وجنه خبره څه کیږي او مني او کله الله تعالی د یو کار اراده کړی کوي خو چې دوی ورته بیا بیا وای نو دوی نه مجبور شي او هغه کار کوي دا د دوی عقیده و دي ته عقیده د شفاعت قهری وای او دا د شفاعت قهری عقیده چې دا شرکی عقیده ده دا ناروا ده دا نشته ده دا شرک ده ځکه چې الله تعالی چې ده یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء فعال لما یرید دا الله تعالی مضبوطه اراده ده چې الله پاک څو غواړي څو کو ته پلار کې رکاوټ نه جوړيږي هغه د چانه مجبور کیږي نه دغه د الله تعالی شان دی او د الله عظمت دی په دغه عقیده باندې والله رد کوي په دې صورت کې ما تاسو ته وی قران کریم کې شفاعت شته دی او شفاعت چې دی هغه بل اذن دی تاسو کته دی منزل الذي يشفع عنده الا باذن هیڅوکم شفاعت نشي کوله مگر داغه په اجازه به کوي پوښوي یو داده دویم نمبر داده ولا يشفعون الا لمن ارتضى لهم بیا د سفارش اختیار چاته ملاویږي نو هغه به پس ملاویږي هغه د پاره شرط دی هغه شرط دا دی چې الله د چانه خوشاله مؤمنی مسلمانی مشرک ته د سفارش کافر ته د سفارش اختیارات نه ورکړي دریم نمبر لا یشفع لا یشفعون الا لمن ارتضى لهم دیمه دا معلومیږي دریمه خبره چې دا سفارش چې کیږي نو دا با د هغه چا د پاره کیږي یو خو کون کې دی هغه به مسلمان خو چې د چا د پاره کوي هغه به مسلمان د کافر او د مشرک د پاره سفارش شو شي کول سلورم خبره په دې شفاعت او سفارش کې دا ده چې سفارش چې کم بل اذن دی په اجازه د الله دی نو دا به د انبیاء علیهم السلام د سفارش د نبی صلی الله علیه وسلم د سفارش نورستو اول سفارش بسوک کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دی کوي د اغین ورستو به بیا څه کوي سفارش بکای بیا اولیاء به کوي علما به کوي حافظان به کوي شهدا به کوي په دې طریقه باندې بیا سفارش کیږي خدا به پس د اغین وی چې رسول الله سفارش وشي نو ګوره شفاعت چې د غبل اذن شته خو شفاعت بلا اذن بغیر د اجازت د الله نه چې هغه وای چې د دې مشرک سفارش باندې کیږي او دې ورته کینی او ورته وای چې نه دا وکا دا معاف کا په دنیا کې دا سفارشونه کیږي دنیا کې کله یو سړی انسان وی کنه د انسانانو په خپل میاس کې یو سړی وی کله یو کار ته اراده نه وي خدا ته یو سړی ورته مخ کیږي چې بس هغه ته وای ستانه مجبور شوم خدا الله تعالی په سفارشاتو کې دا سفارش نشته دی چې تو وای چې الله تعالی ته به وسړی کیوي او الله به داغه نه مجبور شي مجبوری پکې نشته دی بلکې دا به بل اذن وي چې چاته هغه اجازه ورکړي نو هغه به سفارش کوي او چې د چا په حق کې ورته اجازه ورکړي هغه له به سفارش کوي نه دا چې داغه نه د مشرکانو په دې عقیده باندې رد کوي چې هغه به وي چې مونږ چې دا کم هغه چې چا عبادت کولو هغه عبادت کو چې چا عبادت کولو هغه کې پیغمبرانو لکه عزیر علی السلام لکه عیسی علی السلام چې د چا عبادت کولو هغه کې اولیاء هم خو لیکن دا خبره چې دا غوی عقیده بداوه چې دوی به موږ له شفاعت کوي شفاعت قهری به کوي نو دا په دې شفاعت قهری ولا رد کوي چې نه د الله تعالی په وړاندې باندې د زور سفارش هغه نه چلیږي بنیادی خبره ده غلط صحیح شو لند دغه د تفصیلی مسله اپ دې کې مونږ بیا په اصول کې لیکل دا تفصیل سره دا مسله د قران نه بیا لیکل دا چې مطلب دا په کوم ترتیب باندې قران بیان کړی دا اوس اولا ترغیب ورکې قران ته چې پرې د دا قران د اصلاح کتاب ته راشي دا اومنه چې دا مومن له دا ټول قائد بسفاشي نو اولا د ټولو نمخ کې هغه ته ترغیب ورکې الف لام را الف لام را خو هغه حروف مقطعات دي چې الله تعالی دا غي په معنا باندې کویږي مونږ او تاسو ته پته نشته دي البته الف لام خو تر اوسه پر را روان کله وسره میم ذکر کی کله وسره سواد راغی اوس وسره را رااله د دې را کې اشاره ده چې په دې صورت کې د رشد او د هدایت دلایل ذکر کیږي نو دې طرف ته وایي اشاره ده تلک آیات الكتاب الحکیم دا آیاتونه د کتاب دی الحکیم چې هغه محکم دی محکم سمانه ده التی الذی لا يقبل النسخ هغه نسخ نه قبلې منسوخ کیږي نه یو معنی دا ده یا تلک آیات الكتاب دا آیاتونه د کتاب دی الحکیم چې هغه ډک دی د حکمتونو نه هغه کې حکمتونه دی د کتاب حکمتونو نه ډک دی اکان للناس دا یاد ساتي د کم صورت په اول کې چرالل چې کتاب الحکیم الکتاب الحکیم نو په هغه صورت کې بدلایل عقلی زیات ذکر کیږي د کوم صورت په اول کې چې الکتاب المبین راغی نو پاغي صورت کې بدلایل نقلی زیات ذکر کیږي دا قاعده تاسو ته معلومه اکان للناس عجبا آیا اکان للناس آیا دخل کوتا عجبا ناشنا کما خبره دا اوس د جر ور کوي چې خلکو د رسول نه انکار وکړو او د انکار د پاره وجه دا وی چې مونږ ته ځکه نه منو چې رسولي چې ته خو انساني او بیا سړی زمون غوندي نو چې سړی شنو سړی لا پیغمبر وی مونږ تا ځکه نه منو نو په دې ورله الله تعالی زورن ورکړي چې او ستاسو بل اعتراض نو چې دا اعتراض مکولو اکان للناس عجبا آیا د خلق تناشنا ان دا خبره او حینا الی رجل منهم چې وحی شروع کړی د مونږه الی رجل یو سړی ته منهم د دوینا د دې وحی سړی ته د وحی کېدو د دې ته ډیر ناشنا او عجیب ښکاری چې سړی به څنګه چې هغه ته وحی کیږي الله وی دا سګرانه خبره خونه دا ز کوم داسې ان انذر الناس هغه وحی مضمون څه دی دا هغه وحی د صد پار راضی هغه ته بیانې دوه خبرې دي ان انذر الناس چې او یو او یرا وخلق وډار کا خلق د کفر نه د شرک نه د الله نه وبشر الذین آمنو بل کار دادی زیر ور کا کسانو ته امنو چې هغه ایمان راوړی دی نو مؤمنانو ته زیر کافران دارول د دا عذاب نه دا دو مضمون بیانېږي پس کې په قران کې په وحي کې ان لهم قدم صدق د مؤمنانو ته زیر ورکه د سچي ان لهم قدم صدق چې د دوی لپاره اوچته مرتبه ده قدم صدق المرتبه العليا هغه ځای د رښتیا او هغه اوچته مرتبه ده صحیح شو بعد وی ان لهم قدم صدق دلته وی تقدیر دی چې د دوی د پاره بدله ده قدم صدق قدم صدق سمانه ده وی هغه اعمال صالحه ځکه چې اعمال صالحه سره ځان نه وړاندې کوي کنه مقدم کوي نو هغه د رښتیا او اعمال دي پوښوي د رښتیا وړاندې شوی دي نو هغه هغه بدله بوته ملاويږي عند ربهم پنځ در خپل باندې قال الكافرون نو چې کله دا نبی راشي او دوی ته دا بیان شروع کی نو قال الكافرون وای منکر خلق ان هذا لساحر مبین یقینا دا پیغمبر چې جادوګر ښکارا دی دا خو ښکارا جادوګر دی دا د ځان نه جادوی مونږ تر اوره دی او جادو را باندې کوي نو دا ما دا شروع کی ها یا ان هذا لساحر مبین دا وی دروغجن ښکارا دی د سحر معنی ما تاسو ته کړې وی پاول کې نو یو معنی پکې دا و چې دروغجن ان ربکم الله اوس داغینا پس ورته وای چې او د دې رسول چې دا کم مضمون راوړ دی دا اومنه ولی دلیل عقلی په بیان نه تاسو وګورئ عقلی دلایل په دې خبره ده تاسو ویلي چې الله تعالی واحد لا شریک منئ ځکه هغه تاسو خالق دی هغه تاسو مالک دی نو دلیل ورته پیش کړي ان ربکم الله یقینا رب تاسو چې دی الله هغه الله دی الذي اغذات ته خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکا فی سته ایام پشپا ګورځ کې سورته اعراف کې مې ته سته ایام تشریح کړي وا ثم استوى على العرش بیا برابر شو الله تعالی په عرش باندې کما یلی خو بشانی لکه څنګه چې داغه د شان سره خایي یدبر الامر او انتظام کوي د ټولو کارونو د عالم د عالم چې څومره کارونه دي د دې تدبیر الله تعالی کوي ما من شفیع اوس اغا دغه را اغا رد راغه اسما تاسو وی دعوا مقصد د صورت هم دازه نو اغا ځای راغه ښا رد کوي په سفارش په شفاعت قهری باندې ما من شفیع نشته د څوک سفارش کوونکې الا من بعد اذنه مگر پس ته اجازه د الله تعالی نه د الله د اجازه نه بغیر څوک سفارش نشي کوله ذالکم الله ربکم دغه صفاتن والا الله تعالی رب تاسو دې فعبدوه نو بندگی خاص کوي هغه الله لرا افلا تذکرون آیات تاسو نصیحت نه اخلي اوس تخویف ورکي چې ګوره نصیحت واخلې ګوره دا دنیا د پدې کې درته وخت دی بیا به سبا ته ما خوا تراشی ال ته بیا نکیږي الیه مرجعکم خاص الله ته واپس تاسو له جميعا د ټولو وعد الله حقا وعد الله وعدا وعده کړی د الله تعالی وعده حقه حقا ثابت کړی د ثابت والی سره انه یبدا الخلق یقینا الله تعالی ابتداء پیدا کوي مخلوق ثم يعيده بیا دوباره پیدا کوي با دا دوباره به سره لپاره پیدا کوي ویل یجزی الذین آمنو دې لپاره چې بدل ورکړي مؤمنانو ته او عملوا الصالحات چې عمل کوي نیکو بالقسط فعدل او انصاف سره عدل او انصاف دار د قران او د سنت مطابق کوي والذین کفروا او آکسان چې کافران دي لهم شراب داغی د پارس کلی من حمیم د گرم خټ کېدل او بونا وعذاب علیم عذاب دردون کده بما کانوا یکفرون په سبب د دې باندې چې کفر کولو نو دا بدغه شانته دوه قسم حالات د پار الله تعالی وای د قیامت او دا دوباره پیدایش تدید حالات د پار کوم ښا اوس بل دلیل والذي خاص الله غذات ته جعل الشمس ضياء چې ګرځولې د انور ضياء ډېر رڼا والا راته په دغه دلیل ته نه پويږي دلیل ورکو په دلیل کې تاسو په خلاصه پوه شئ د دلیل دلیل دا ورکو چې ګورا اسمان ما پیدا کړی دی زمکه ما پیدا کړی دا په اسمان کې چې څوره مخلوق دی دا زما په او حکومت کې اوسېږي پس مکه کې چې څومره مخلوق ته زما په حکومت کې دي اختیارات یوازې زما دي نو چې زما اختیارات دي نو زه به څنګه رچانه مجبور شم نو چې نه مجبور کېږم نو وی ویل ما من شفیع الا من بعد اذن بعد بل څه سفارش نشته ده دا چې سفارش نشته ده چې بی اجازه ته سفارش کی نه زمانه به اجازه غواړي کما ته اجازه ورکړنو کما ورته اجازه ورکړه سفارش بو کی کما اجازه نه ورکړ سفارش نشي کوله هو الذي جعل الشمس ضياء او د توي راشه د نور نظام وګوره په دې نظام کې ما سره څوک په څه کې شریک شي چې به مجبوره کېږم دا نظام په یوازې ز په خپل چلوم نو لہذا ما ما څوک مجبوره کول شي والذي خاص الله غذاب ته جعل الشمس ضياء چې ګرځولې د انوار ضياء ډېر رڼا والا ضیا هغه رڼا ته ویل کیږي چې هغه ډیر وي او چې ته ورته ګورې نو ستا سترګې د هغې نه سکیږي هغه ورته کته نشي هغه سترګې در پیږي نو هغه ته ضیا وایي والقمر او ګرځول د سپوږمۍ نورن رڼا سپوږمۍ هغه رڼا بیا د هغې نه کمه ده نو هغې ته نور وي وقدره منازل او مقرر کړي دي د دې سپوږمۍ او د دې نور د پاره منازل منزلونه د دې بیا خپل د تلو لارې دي کنه نو په هغه لارو کې الله وای دا ولا ما مقرر کړی دي د نور لارې چې دی هغه دولستی او په یو میاش کې دی یو منزل سکی هغه کټ کړي صحیح شو او د سپوږمۍ لارې چې دی نو هغه اته وشتي او هغه په هر شپه کې یو لار کټ کوي په هر شپه کې یو لار کټ کوي نو دا دواړه دغه شان دي لتعلموا عدد السنين د دې لپاره چې پوه شئ تاسو په شمار د کلونو ول حساب او په شمار د ورځو او په حساب د ورځو باندې د او د میاشتو باندې د کلونو حساب درته معلوم شي چې په دې طرز باندې په دې سپګمۍ باندې تشمار کې یا په نور باندې او دغه شانتي حساب د میاشتو د ورځو د هفتو هغه ته درته معلومیږي ما خلق الله ندی پیدا کړی الله تعالی دغه سيزونه ذالک دغه نور او سپګمۍ الا بالحق مگر د پاره د ثابتولو د اظهار کولو د حق الله تعالی وای دا ما د حق د پاره پیدا کړی دي دا ته بے فائدې مې نه پیدا کړی یفسر الایات بیا جدا جدا بیانې الله تعالی دلائل د توحید لقوم د پاره دا قوم یعلمون چې غي پویږي په دلائل د توحید باندې ان فی اختلاف الليل اوس دریم دلیل خراشه ټیک د تبا وای په اسمان کې را سره څوک شریک نشته په ځمکه کې را سره څوک شریک نشته دی نور می پیدا کړی دی لمر چلو مپاغي کې را سره د چاکار نشته دی سپوږمۍ می پیدا کړی دا هغه چلو مپاغي کې را سره څوک د چاکار نشته دی نو اوس وای شپرا ولم په دې کې را سره څوک کار نه کوي په ورځ راولم په دې کې را سره څوک کار نه کوي نو چې ما سره په دې نظام کې د چا دومره زاره برابر شراکت نشته دی نو زه به د چا نه څنګه مجبور شم د چا نه نه مجبور کېږم داسې سفارشیان نه منم چې کم سفارشیان ما ته په زور باندې سفارش کوي نه نه ما من شفیع الا من بعد اذنی بل څوک سفارش نشي کولای هیڅ څوک سفارش نشي کولای مګر زما د اجازت نه ورسته به کوي ان فی اختلاف الليل یقینا پتلو راتلو د شپې کې والنهار او د ورځې کې یو بل پسیزی راځي ها وما خلق الله او هغه مخلوق چې الله پیدا کړی د سه سماوات پاسمانونو کې والارض فزما کې لآیات پدې کې دلائل د توحید زمادي لآیات پدې کې دلائل دی پسبان دی په حکومت زما باندې چې زما اختیارات کامل دي او ما سره په دې کې څوک شریک نشته لري لقوم د پاره دا قوم یتقون چې هغه تقوا کوي انابت کوي انابت پکې وی او هغه په دې خبر باندې سوچ کوي نو هغه په دې دلایل کې سوچ کوي هغه ایمان راوړي چې رب زه یو الله تعالی واحد لا شریک منم کامل اختیارات داغه دي ذره برابر وسره د چا په دغه اختیارات کې شرکت نشته لري چې امید نه لري د ملاقات زمونږه اے د قیامت د عقیده نه وی لا يرجون لا يعتقدون چې عقیده نه لري د ملاقات زمونږه زمونږ د قیامت دراتلو عقیده نه وی ورضو بالحیات الدنیا او خوشاله شوی په ژوند دنیوي باندې په دنیا په ژوند کې ده خوشاله دي وطمئنوا بها او تسل شوی ها تسل شوی هم په دیوی زړه ته تسلی په دی ور کوي بس دا د دې دنیا په ژوند باندې واه والذین واکسان هم من آیاتنا چې هغه د دلایل زمونږ نه د آیاتونو زمونږ نه غافلون بے پروايي کوونکې دي اولائک دا دغه کسانو بس حال وی نو دا غي تخفیف ور کوي اولائک دا کسان چې دی مأواهم النار زائد واپسې د دې اور دی بما کانوا یکسبون په سبب د دې باندې چې دوی کم کار کوي ان الذين امنوا اوس چې کله تخویف ورکړو نه پسې بشارت چې خاصوب دا دلایل منی نو هغه به سهالي الله و ان الذين يقيننا كسان امنوا چې ایمان راوړي او عملوا الصالحات عمل کوي موافق د شرع يهديهم ربهم نو وبرتي ها يهديهم ربهم هدايت کوي دوی طرف د دوی یعنی وبرتي دوی در رب د دوی به ایمانهم په سبب د ایمانونو د دوی باندې چرته به ورسي جنات نغه باغونو تا تجری من تحت الانهار چې بای ګلان دي داغې نه ولی من تحت هم الانهار لاندې د دوی نه ولی اند دوی د حکومت نه فی جنات النعیم پاغه جنتونو د نعمتونو کې څنګه حالت پیدا غره نعمتونو جنتونه بسنګي دعواهم فیها داغې بعض حالات بیانې دعواهم فیها دعوا د دوی دعوت مطلب بعض وی ذکر د دوی فیها په دې جنت کې سبحانك اللهم هغه بسی پاکی د الله تعالی سبحانك اللهم دا بدوی اسی وی سبحان الله سبحان الله سبحانك اللهم دا بدوی وی یاد د چې دعواهم بلنه دوی فیها پدې جنت کې سبحانك اللهم هغه سبحانك اللهم چې څه شی غواړي کنه نو دا به سبحانك اللهم هغه شی به تر اورسیږي نو دا به وي وتحيتهم او پیشکشی د دوی یو بلتا چې یو بل سره ملاویږي په جنت کې نو سبا وي فیها په دې جنت کې سلام او هغه به سلام وي السلام علیکم ورحمت الله دا الله تعالی سلام بچکم دنو هغه پیش کوي واخر دعواهم او اخیره بلنه د دوی اخیره بلنه مطلب د مجلس خاتمه چې کیږي چې یو مجلس کې ناس یو مجلس ختميږي آی کې بس وای ان الحمدلله چې صفاتونه د خدای خاص الله لره دي رب العالمین چې رب د مخلوقات دی نو هر وخت به سبحانك اللهم یو بل سره چې ملاویږي السلام علیکم او چې مجلس ختميږي نو سبا وای الحمدلله رب العالمین دا به په دې طرز باندې به جنتیان او غجوان دي اوس دا غینا ورستو بل زجر ورکي منکرین ته چې کم خلق انکار کوي د رسول او د قران نه هغه ته زجر ورکي خو په سبان دي به استعجال العذاب چې د عذاب طلب کوي عذاب غواړي او ډیر زر غواړي وای زرا ولکن عذاب پوه شوي نو هغه باندې زجر ورکړي چې ګوره د دې خبره ته ولو يعجل الله که چرته جلدی کولی الله تعالی په جلدی سره ور کولی الله تعالی للناس خلقتا الشر شر ک الله تعالی خلق تشر او نقصان داسې په جلدی ورکولې استعجالهم کا استعجالهم پشان د جلدی د دوی خلقو بالخير په خیر سره الله وای څنګه چې دا خلق خیر غواړي او دی ور لزر ورکم که دغه شانتی دا شر چې غواړي ځان ته بد دعا کوي او دا ور لپ جلدی ورکم نو ستل به وشي لقضی الیهم اجلهم نو پورا بشی نیټه دوی بس نن بختم شي نن به ټول خلق تباشي لکه څنګه چې ورله خیر په جلدی ورکوم مونږ او تاسو ټول لا خیر څومره په جلدی راکې ها خیر داس په جلدی راکې دا د روغ موټ ناس یو پوښ کنه دا خیر دی کنه پوښ په کورونو کې په حال خیر دی الله دې خیر لري دا رنګ خوراک په وخت باندې کولې شو دا خیر دی خیرونه دومره ډیر را شروع دي کداغه شانتی مونږ ته شرم په جلدی راکولې نو سه حالت بو نو دې کې دوه درې معنی یو معنی دا ده چې الله وې دې څنګه شر په خیر په جلدی ورکوم کدا چې می شر په جلدی ورکول نو خلق به تباشي دویم دار لکه څنګه چې خلق ما نه خیر وغواړي او په هغه ول په جلدی ورکوم او دغه شانته شر ما نه غواړي بعضی وختونو کې خلق ځان ته خیری کوي بد دعا کوي الله دې ما تبا کې والله دې بچی ته کله خیری او کله چاته وکي پریشان وي پاغه کې پریشان پریشان وي دغه حالت کې الله وي دې پریدم اوس دا زجر ورکی بل زجر ده خدا ما تاسو ته په صورت کې زواجر ډیر زیات دي وای زجرونه دي یعنی وای صفات بد اخلاق بد صفات ته چا ذکر کوي د کافرو ذکر کوي نو بل صفات ذکر کوي ښا و اذا مس الانسان او کله چې ورسیږي دی انسان ته الضر تکلیف دعانا لجنبه نو را بلی مونگا الله ته سوال نه کوي الله ما جوړ کې لجنبه په داسې حال کې چې دې په ډډه پروتي بیمار دې دا دعا کوي دعاګانې کوي او قاعدن یا ناس توي او قائمن یا ولاړوي په ناس تا ولاړه پروتا الله ته می جوړ کې الله ته می مدد وکي الله وی هر وخت دعاګانې کوي خو فلما کشفنا عنه هر کله چې مونږ لري کو د دې انسان نه ذره هغه مرض د هغه تکلیف د نو مره کا استمر وګرځي دې کا علم دې داسې شي کا علم يدعونا لکه چې مونږ ته بالکل رامدد شویلی نی بالکل زمونږ نه مدد غوښتنی الا ذرن اغا پورتکو الا ذرن الا کشف ذرن اغا پورتکول د مرستا مسته چې د طرفې دلې بالکل ځان داسې بے پروا کی تبه نه وای کده چرته زمانہ مدد غوښته والله وای داسې بے پروا کی ځان کذالک زین للمسرفین دارنګ خسته کړي شوی دی هغه تجاوز کوونکو خلکو ته ما هغه عمل نه کانو یعملون چې دوی کوونکي دا غي دي ولقد اهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا واستخویف ورکی منکرین ته په ذکر د اقوام سابقه او چې او زبم داس عذاب کم لکه څنګه چې میغه مخکینی خلق عذاب کړي او تبا کړي ولقد اهلكنا القرون او یقینا موږ تبا کړی و غ پیړی من قبلکم مخکستا سنا لما ظلموا هر کله چې هغه ظلم کو کفر یو کو وجاءتهم راغلی و غوی رسولهم رسولان دا وی بالبينات فواضح دلائل باندې وما كانوا ليؤمنوا نو نو غوی چې ایمان راوړې وي کذالک نجزل القوم المجرمين دارنګ بدل ورکو موږ مجرمانو قوم مجرمانو ته مجرمانو خلق ته موږ دغه شان بدل ورکو دغه شان تبا کو دوی به نور سنی دوی به دا وای چې او مونږه ته دا قران بدل ک کنه مونږه دا قران منو خدا باز مسلې پکې مرا وړه دا مسله د شرک درد مسله مرا وړه ځکه په دې مونږ خپکیږو دا شفاعه زمونږه الہه چې مونږ ته شفاعه وایو د دې رد مکوا نو دا مسله راته بدل ک و اذا تطلع عليهم آیاتنا کله چې لسته چې په دوی باندې آیاتونه زمونږه بینات واضح پرد د شرک کې نو قال الذين ويا کسان لا يرجون لقاءنا چې امید نه لري عقیده نه لري د ملاقات زمونږه ائت بقران راوړ قران غیر هاذا غیر د دینا اے بل قران را تراوړه او به منی د سره دا نه چې مونږ نه منی خو بل قران راوړه او بدلهو یا پد کی تبدیلو کا دې کې لږ بدلون راولا چې کمې خبرې زمونږ د خواهش سره خلاف دي کمې خبرې چې زمونږ د عقیدې سره خلاف دي هغه ته وباسا کمې خبرې چې د اساسي قانون سره خلاف دي هغه ته وباسا قل ورته وایا ما یکون لی ندی جایز مال را ان ابدله چې د بدل کم دا قران من تلقاء نفسي د خپل طرف نه دا هما ته ندی جایز او نه مال دا ممکن دي نه مال الله دا اختیار را کړی ان اتبعو زه خو تابعداري نکوم الا ما یوحى الیا مگر دا هغه چې ما ته وحی کول شي ان یخاف یقینا زیریګم ان عصیت ربی کما نا فرمانیو کده خپل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب دا غورز لوینا دا قیامت دا عذاب نه زیریګم الله به ما عذاب کی کما مخالفت کړو او ما چې کوم دین فدی کی تبدیلی راوستا قل ورته وای لو شاء الله بل جواب ورته ورکړي و بدبخت زه قران څنګه بدل کم دا خو ما د ځان نن نه جوړ کړه کما د ځان نه جوړولې نو زه خو د سلويختو کارونه مخ کې د تاسو نه پتا سو کې اوسېدم نو چې اوسېدم هغه ټیم کې ما تاسو ته سټه ما ته وحی نه وراغلی ما تاسو ته قران ویلو نه مې ویلې نو دا خو الله او غختل چې تاسو ته قران بیان کی نو راغ نو دا خو داغه کتاب دی داغه په اراده راغلی دی زه په کې څنګه بدلون وکم قل ورته وای لو شاء الله کچرته غفته وی الله تعالی ما تلوته علیکم نو ما بنو لستدا قران پتا سو باندې خدا خو الله غفتل چې ما ته وی وای تلاوت کدی ته تاسو ته ویما کما ته الله اراده کړی وی او ما ته وی چې می وای نه به می وی ولا ادراکم به او نه به خبر در کړو تاسو ته دې قران دې قران بارک به تاسو ته اسماعیلات نو در کړی فقط لبست فیکم عمرن ولی زکه یقینا ما عمر ما دیر کړه دې پتا سو کې عمرن یو زمانہ من قبله مخکره دینا زم مخکره دینا پتا سو کې موجود نو ما تاسو ته قران لستو نه می لستو زکه چې امر د الله نو خو چې امر د الله راغی نو وې می نو چې هغه د الله په امر راغله دې زب په څنګه بدلونو کوم فافلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ یا د عقل نه کار نه لرئ فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا اوس اخیری زجر دی پس باندې په تکذیب د قران باندې چې دا خلق قران دروغجن غني نو په دې وجه ته زجر ورکړي فمن ازلم سوک ته ډیر ظالم یعنی نشته دی ممن دا چانه افترا علی الله چې تړي په الله تعالی باندې کذبا دروغ او کذب بیااته یا دروغجن غنی آیاتونه د الله انه لا یفلح المجرمون یقینا ناکامیابیږي هغه خلق ناکامیابیږي مجرمان خلق مجرمان خلق دروغجن خلق په الله دروغ تړون کې خلق د الله آیاتونو ته دروغ ویون کې خلق الله وی دا ناکامیابیږي تر دې پورې دا اولنې بابو په دې کې شپږ زواجر ذکر شو شپږ زجرونه او درې پکې دلایل عقلی چې کوم دی هغه په توحید د الله تعالی باندې ذکر شو